خبس اخیری لکه اول د څلورمې درجه کې اول علم او تعلیم او تعلم دویم عمل دریم دعوت او تبلیغ او څلورم جهاد او پنځم د شریعت نفاذ د شریعت نفاذ باندې خبرې بس ډېر زیات ان شاء الله مختصری کوو ځکه چې دې موضوع باندې دینه مخکې موضوعاتو کې ډېر خبرې شوې دي هغه دې سره متعلق دي سره تعلق شته نو خوشحالی کو خیر دی ډېر اختصار دی ورکی نو هغه دا چې شریعت نفذ کولو مختلف طریقې خلکو اختیار کړې دي هغه خو یو طرف ته شرعي طریقې نه دي او بل طرف ته ډېر ستر لیار دي ډېر په ستر لیار و ترته شي هغه دا طریقې ځکه اختیار کړې چې د بلاند لیار وي چې ته شریعت حالانکه اور څلیار نور ستر شوی دی لار سره نور ستر شوی نو د شریعت د نفذ کولو صحیح ده کنه او فاتح د پر مکمل بندوباست در سره وي یعنی فاتح نه بعد د شریعت عادل سره قائمولو بندوباست در سره وي بیا د فاتح شوق ولره کني یو شریعت څه بدنامي کنه صحیح ده ګورنګره کې ورکی خو البته که بیا بیان نه وشو فاتح وشو لا بس خامخا نو بیا ته داسې نشي لکه زه پلانې تدریج کوم ډینګای تدریج کوم کنه نه نه نه فورا بس بیا ته باندې فرض دی شریعت نافذ کې دي کې د تور حکمتونو حکمتونو مو یاد کړل بس دغه ټول باندې بیا پرې کېږي دا ښه دا یو حکمت هم بیا نه چلیږي بس ټول نه غټ حکمت بیا د شریعت نافذ کړي صحیح او دا خبره بیا شریعت نفوذ کې کوي د شریعت نفوذ کې اکثر خلکو ته دا غلطي کیږي ته جهاد کې ډېر زیات قربانیونه ورکړي وي ورکړي وي ورکړي وي اوس کله بیا فتح حاصله کی وي بس اوس خمازه شروع شوه الان کې اوس اصل کې اصل کې دینه بعد د تا کلک امتحان دینه بعد شروع شو ځکه ته جهاد کې خو تا ناکام نه جهاد کول لاز د کول ځان د درک ساتل تکلیف ته کول و ناکام نه ته الله ته متوجه کیده ځکه ته مرد په سار ته ویده کنه صحیح او صفات هات کله حاصل کړه د ټولې اندېښنې ورکه شواله نو دی وخت کې ته الله ته ځانم په زور متوجه کړي کنه او د هر شي خوب کوي کوي خو حتی که څه دي تا ضرورت ته تاسو د کوم سنگرونو کې او د اجرتونو کې د تکلیفونه کوم تا کړی دي ته زین کې بیا تا تکلیفونه د مخاطب نشو دا غو قسم بدل شو اوس اوس په ځان دور ځان د شریعت نفذ کولو د پر د شریعت یو یو حکم نفذ کولو د پر استړی کوم لکه څوره مو د جهاد کې ځان ستړی کړل بلکې هغه نه زیات مته د خبره د واجنه خلکو ته خبره خرابېږي هغه ته بس وشو اوس جهاد فاتح شو ولا خبره هیڅ نشته بس لوډ بل خوبونه به کوي خیر نو بیا خوبونه واخ نه بیا اصل د د ویخ ژوند واخ مغرب بعد شروع کیږي بل دا څه ده جهاد کوم ده د انتهایی ساده سیاست ده دا هر سړی کوي شي ښه خو د شریعت نفذ کول دغه عدل سره چلول دا انتهایی وخیارو خلکو ضرورت دي د عالمانو ضرورت دی وخیارو خلکو ضرورت دی او کته وخیار نه وین ته خپل عقل درکولو ته ضرورت عقل ورته راځراکه صحیح دی نو دا ساده سیاست که سخت وي هغه ډیر سخت سیاست دی که په ظاهر ته ته نرم لیدای شي نه کې دې خبر ته سوچ کړي نو یو خدا طریقه لري د شریعت بل دار څه کوم دعوت په ذریعه سره درس او تدریس په ذریعه سره امر بالمعروف نهی عن منکر په ذریعه سره او د خپل واسطه کتلو په ذریعه سره چې کوم شریعت ته نافذ کوي نو هغه به بهترینه طریقه ده چې هغه خپل ځان او خپل خځه او بچیو نه شروع وکړي او اندرنګ خپل خويندو ورونو اول کور شری طریقې سره جوړ کې د شری طریقې سره جوړ کې ته اطمینان سره خلکو ته د الله سي اشاره سره داسې یاله شي چې د خور غنه ځان جوړ کو یو بل څوک داسې یاله شي د خور غنه ځان جوړ کو ګوره څه کله ته نمونه څه پېښ کې نمونه هغه باندې د تکریر ضرورت به سره نه وي خاص خپل نه متاثر کیږي زیات نه زیات به دا غوړي ته اشاره کوي ذات ځان جوړ خبره ختميږي مقصد د کافر مو ته دا خبره کوي چې کله مو ته دا دعوت ورکړي چې مو ته یو کله دا څه وخت ځکه د کوم شریعت تاسو په خله دا او دا هغه کې نافذ وي و د کا کوم کافر د مو کلاک دشمنان دي هغه کافرن دا نه غوړي چې ته یو کلی کې شریعت نافذ شي ټول جهان کې ته ډنډورې د دعوت او تبلیغ غواخه هغه ته دوره زور نه ورکي حتی که د جهاد هم ته دوره زور نه ورکي دا د جهاد نتیجه ده شریعت نفذ کول دا ته ټول نه زیات زور ورکي و یو کله چې نمونه جوړ شي د شریعت نمونه جوړ شي هغه دیو قطعا نه برداشت کوي دا څومره ممالک دي ټول په یو سات حرکت کوي یو ملک په تبه نه کاروي کوي ځکه چې ټول ملکونو فوجونو ته ضرورت نه خو شریک ور سره هر اتفاق کې ټول ملکونه وي او که بیا نه وشي یو ملک کار ونه کړي ټول ملکونه هم بیا راجمع کېږي ضرور ضرورت په وخت ځکه دا جنګ د مو خلاف دی بیا خپل د سیکولر مذهب مطابق ځان باندې فرض عین ګڼي لکه څنګه اوس د خلافت خلاف شروع دي هغه دا ولې نه غواړي چې یو کلی کې اسلام نفیذ شي ځکه چې هغه پوهېږي چې دا هر څوره تبلیغونه وشي هر څوره دعوتونه وشي هر څوره درس و تدریس وشي و اسلام بیان کړی شي کتابونه اولی کلی شي خو د اسلام کوم صحیح شکل او صورت هغه وره پر نخ کرا کیږي چې کله نافذ نه شي چې کله نافذ شي بیا د دې اصل شکل او صورت او اصل حقیقت خلکو تخکرا شي نو خلک اسلام نه علاوه بیا بل هیڅ شی نه قبلي حتی که کافر هم بیا بل نظام نه مني بغیر د اسلامي نظام نه اندي خبر نه غو یریږي ښه ځکه کوم خبر نه غو یریږي مغه کار ته وکه کنه کبره علی المشرکین ما تدعوهم الیه مغه کار وکه کنه ځکه پیرو مې ډېر غټ بوج جوړه جوړوي سترګې د رقیب ور باندې وسیځي صحیح ښه نو په دې تدریج سره اول کور جوړول نمونه جوړول صرف تش جوړول نه او د کور جوړولو طریقه دا چې ته شریعت ور باندې نافذ کړه دا غمی ما کوه ته زړه ته دې ورکوځم اول اول اول د زړه ورکوزول ته به نه دی اثر ته ذمہ ورا نه دی هغه د رب العالمین ذمہ ورا دی ته ور باندې شریعت ظاهر کې نافذ کا زړه ته ورکوزولو ته پر کوشش جاری ساته کور کې دوا محولونه جوړ کا یو د اسلامي حکومت محول یو د مدرسې محول اسلامي حکومت معنا دا وي چې شریعت په کوم فرض واجب شریعت وي هغه نافذ وي په زبردستي کچا زړه غوړي کنه غوړي حرامونه د ټول کور معنی وي که زړه غوړي کنه غوړي سر او درس او تدریس ترغیب او ترهیب فضایل د هر شی په کور کې شروع وي د دې لپاره چې دغه کوم څه مور باندې نافذ کړي دا زړه ته ورکوشي کله چې تمکین کوم ځای کې ته کور کې خو تمکین حاصل دی کوم ځای کې تمکین نه حاصل نو هغه ځای کې خو دعوات ته خو اول کت کوم ځای کې تمکین حاصل دا ځکه په لاس نفذ کول دي د شریعت نغه نه بعد بیا دا کوشش کوا کې د شي الله د غزړه ته د خبر ورکوځي کی ماحول ورته جوړ کا دلایل ورته بیان کا صحیح دی ترغیب او ترهیب ورته ورکا د درې طریقې کومه مخکې وخیل شي هغه نم نمونه جوړ شي ښا بیا کلی تر خبره ډېر اسانه یو ځکه کله د برابر ک کوم ته هڅه ورور په دې تدریج ک کلان ته یو اسلامی نظام غالب کولو ته ورسېږي د دومره فطری تور باندې غالب وی کنه چې د دې لوړول و د دې وښنه ختمول به کافرو ته ډیر نه ممکن شي دا کوشش ډیر زیات ضروري ده چې موږ شریعت نافذ کو په دغه طریقې نافذ کو اوس خو موږ یو حاکم یو کنه د خپل کور د خپل خځه حاکم خو یو دی کنه د خپل بچیو بچی الله درته پیدا کړی دي کمزوري قدرتي د کمزوري پیدا کړی دي کنه وړ دي او خځه اند ته قدرتي تور بنن کمزوري پیدا کړی که خزه ډیره زورور شي نر سره زور نه رسی او مختو جان دی ورته ځکه څه خرچه ور بینر کوي کنه خیر نور خبرو کې ډیرو خبره خرچه کنه ډیرو خبرو کې محتاج راوت کبه یو خزه ډیره زورور ته شي ډیره دولتمن شي ډیره مضبوط شي پلوان شي خدای یو ټم بم خو ته خلک الله درکړه ده کنه څنګه ته طلاق یې لشي صحیح او دا طلاق بس دا تعلق بیا څه ته دي پر څه استعمالوي چې را کور کې چې ته دنیوي توان درکړي نه دي پر استعمال کې څنګه شریعت نه مانی ښه خوش ټول طریقې ور سره اختیار کړه کوم الله خیال دي او سره اختیار کړه مثلا کا واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن کنه نسیات ورته وکا بیا فلم وهجرهن فی المضاجع ها کچره بیا نکیدل به به نمروار شه یو دربوهن ده کبه دې سره ونه شول بیا حکم من اهله وحکم من اهلها ده ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما دوړ مېس کې والله اصلاح ورولي کبه دې سره نغلل نو بیا طلاق باندې خو سوچ وکړه که څوره د صورت د طلاق ولا مساله دغه دغه یو تن لره دې کنه هم درور کې سوچ وکړه سوره طلاق ډېر اخر کړ د دې نه مخکې سوره بقره کې طلاق مسله نو بیا ښه سوچ په طلاق وکړه طلاق یې کې کسې څلور طریقې ذکر کړي پنځمه طریقه طلاق دی خو حدیث کې نه را ذکر کړي یاره لږه ګزاره وکړه ښه سوچ ورکې وکړه نو بیا طلاق دی نو خو مخه نه منېږي نور ښځه نشته هغه ته بل میړه الله وار کی وته ته بل الله بل خد دار کی واخر دعوانا الحمدلله